دا برابروله کسیا دا دوا قسمه ده یو داس ده مثلا چې په محبت شه برابروله ده دا محبت چې ده دا غیر اختیاری شی ده دا د انسان په اختیار شه نه ده او یو په نان په نفخه شه جکیم ده کنه او په مسکن شه او شپې په تیرولو شي برابروله ده کنه دا اختیاري شی ده بیا دا برابروله چې دا ضروري ده کنه دا په دې اختیاري امور شي ضروري ده چې دا نان دو نفقه دو او دا رنګ چې کیم ده کنه لباس ده مسکن ده او شپې ور سره کړل دي کنه په دې شي دا اختیاري شی نه دی په دې شي دی پر منشه برابروله کې دا ظاهري او حسي شی نه دی او یا غیر ظاهری غیر حسی شای ده چه ده زړه سره تعلق لري غیر اختیاری شای ده پیش برابر ولا دا نه ده ضروری ځکه چه ده انسان په اختیار شای نه ده کنه په باندې خدای پاک تکلیف نه ویل کوي چا ته کنه شان رسول براکا ایغا چه کیم ده کنه لکه مثلا برابر ولا ده شزونه په لمن شای چه کیم ده کنه کړو ورا وی وتا چولو نه را برابر ولا وی کړو بیا وی رسول براک ده کیسه کړه چه خدا پاک دین دا مو تقسیم دا جه کم دا کنا دی پل منز شه او پی اغی شی شه چه اغی زمل اکی منی دی مو پی اختیار شه دا خدا پاک چه کم شه دی مو پی اختیار شه ندا چه محبت دی قلبی دا پی بنی خدا پاک تیمو ما خضا و گرفتا دا ما پو بنده وکی کنا شا پیش خام خجه کم دا کنا دا فرق کردی می زکا جه خواخ اختیاری شایدانا جواتا خبر دا کنا بیا لکه مثلا دا بروبروله چې ضروری ده دا په د اختیاري عمر شه ضروری ده په د غیر اختیاري عمر شه نه ده ضروری او دا آیات یا په دې باندې دلالت کو کنه شام لکه الله پاک فرمایي چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا ولو حرصتم هرگز تو سه مخانوی نه دی چې تو برابر ولا او کی فرمان د شزونه شاګر کا ډیر او غړیا دا ډیر حرس په دې باندې وکیا کنه ده مخه نوی نی کنه شا خام خواب زر محبت ده ده یو سر از یو تایی و خیر ده پیبن مخدای پکا محضا و گرفت نکو آکا یو تایی و پیش برو برولا نویا ندوی پیغش خود ظاهری عمر چه ده کم دی چه تو پی اختیار شی دی پده شه فلا تمیلو کل المیل کنه بیا توس ما ور څنګه نه دی په برابر څنګه ورولې سره اې دغه څه سره چې د کیمه سره محبت دې زیاتای دا کنه پیراوی ده تنه ور جدا یک ور سنگ دنه ده فتذروها كالمعلقه چې به پریر ده هغه بل شدا صدو کنه چې سره د مخبب کم ده په شان د هغه لکه کړی شوی کنه لکه لکه کړی شوی سوی چانه کیزا په ودی نه پوس چاته چې کېدای شي دا ما په باندې کوي کنه چې دونه د خوندو لای څه به دې ځکه چې حقوق ظاهري حقوق اختیاري حقوق نه ورکوي ونه به خوند لای څه به ځکه تعلق نه ورکړه کنه شان بیا سره جدا شول کنه بیا خامخا مړه د داس نه وی چې و درا مو سره چې کیم ده کنه واختری نه کړلا دا غاف چې کیم ده کنه دوی بل مړه می می کنه شاونه دا سره دا سوی چې وته حقوق نه روکول چې کیم ده از دې خلاص کړې سو درا دای بل شو د می می نه وای یا تفرقا یغن الله کل من ساعته کنه به پروايي وګرځي خدای پاک هر یو دیغه میرا بنه خپل نه کنه دیتا وی خدای پاک مړ ور کو دیتا خدای پاک بل سزا ور کو جو خدای خوشا کو کنه دا غما کی کنه سم دایر دا آیات نه داسمالی میری چې د کیما غا محبت قلبی دا کنه د غیر اختیاری شای د بدش برابر ولا نشي کېدای خدا حسی چې د کیما عمر دی چې د احساس په اختیار شې د بدش برابر ولا ضروری ده الا قوله واسعا حکیما څه دې حکم دې ته بیانوي و بي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد بن ابي عن انس رضي الله تعالى عنه ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا وإذا تزوج السيب أقام عندها ثلاثا دا غي شكسيا دا حديث دا كان حديث په دې سه دا نشته چې کیم دا کنه خلی په دې سه دا ټکر غلا چې ذات زوج البکرا په دې سه علی سیه به ټکر نشته سره کشتا سره نشته اقام عندها سمن و اذا تزوج السیبه علی البکر ټکر نشته سره کشتا سره دا نشته سره خو کسه یا پوست ترجمه الباب د امام بخاری سے جو وذکر علی السیبه ټکر سره ولا غو رکیس په حدیث نشته علی السیبه ټکر خو د غی حدیث په نره تورو کې چې علی الطیب ټکا دا ور سره رغلا ده کنه شم سوچ مې دا کنه بیا دې وجه نه چې کیم دا کنه پوس په متن شي چې کیم نه په ترجمه الباب شي علی الطیب ټکا کې شو ور سره لکه دا ورسیا د انس صاحب حدیث دا کنه دا ورسیا روان ده پېښه چې کیم دا کنه اذا تزوج السيب على البكر واذا تزوج الرجل البكر على السيب ټکا بشر غلا ده په بل شي کنه ورسیا روان ده کنه بارحالا که په دې دي چې نه دا سره روغلا خو په زنه تورو کې شی ور سره روغلا ده د علی سیه بیٹکا ځکه په ترجمه تل باب شی علی سیه بیٹکا ولا کول یو خدا مطلب یې دا ده چې اول سیه با په نکاح وی اذن اورس کې بیا به کړه سره چې کوم نه نکاح وکړي دې حکم بیانوي کنه شام یو ده بل دا خبره چې کسا پوس په متن په ترجمه تل باب شی اذا تزوج البکر علی سیه به خلی شرط کې ذکر کړو کنه چا والی طیبه په نکاح شوی دنه ورسته بکرا په نکاح شوی په نکاح کو اې دې څه حکم ده ای اوالی بکرا په نکاح وی دنه ورسته طیبه په نکاح کو اې دې څه حکم ده کنه شم بیا په دې شي کې ائمه ثلاثه رحمهم الله کنه ادا شي چې طیبه د چې اول په نکاح وی دنه ورسته بکرا په نکاح کړله بیا ایما سره صدا سی چه ده سیبه سره وی اول و دریش پی ور سره که دا دریش پی چه کلا ور سره وکه دا پلمبر شنش میره دی بیا وی دینا ورس چه نو لمبر وی چه کم ده کنه شریش سوچ می ده کنه دینا ورس چه نو لمبر شریش و دی بین دلیل پا ده غی حدیث بنده رسیده حدیث پا توکسا کنه السنتو اذا تزوج البکرا اقام عندها سبعا تمکیزی بی مره ده سنگا اوش پی و اذا تزوج سیبا سواد چې په نکاح کو سیبا اقام عندها ثلاثا تم کې دی ویلې له څنګه دریش به کنه دا په وری شي چې کیم نه کنه نه یې څه بیری ورا وې دنا ورس چې کیم نه کنه شریکې دا بل بابا دا څه په دې شک کې دغه قسم حدیث رو غلا دا بابن اذا تزوج سیبا علی البکر چې با کرایه اول باندې کار شوی د نورس کې یې به سره نکاح وکړو کسا داغا کسا اچھا جی داره بده حدیث منده ائمه ثلاثه دا دلیل نسی کنا اپوسیه ده انس صاحب دلیل ده اغا حدیث ده ده انس صاحب حدیث ده کنا دا او د میر احناف پسې دا صحیح کنه احناف چې نه تسیبات او تبکرات چې کیم نه کنه په دې شدانش ته چې کیم نه کنه که سیباوی که بکراوی که نوی وی که زراوی دا ټول چې کیم نه کنه حکم شه سره برابر دی سوچ مې دا کړ د ټوله چې کیم نه کنه یو حکم نه برابر ولا وې دې پر منځ کې دا نه چې اسنه یې بکرا دې په نه کاکړه دې تا اوس په یوتای ورکړې بیا دې نه ورسته ورا شریکې یا د سیبا اسنه یې په نه کاکړه دې تا درېش په یوتای ورکړې دې نه ورسته ورا شریکې دي کنه دا کې سره ته بلکې برابر ولا لکنه شاو ټوله من کو هيشه کا نوې دې پر کاکړې دا کا زړه لویا کانا کا بکرا دو یا کا سیبا دو یا پا ده طوله سه چه کم ده کانا سوی ده برو برو ولا ده کانا برو برو ولا ده که ده طوله پا نماز سوچ می ده کانا او احلاف دلیل چه نسی چه کم ده کانا لگا مثلا نا پیغه چه کم ده کانا مطلق مطلق نصوص سره چه کم ده کانا ده دلیل نسی لگا قرآن شریف شا اللہ پاک فرمائی کانا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلْ او که برابر ولا نه شکړی چې کیم نه کنه بیا یو په نکاح کوا متعدد په نکاح کوا ما کنه شام سوچ مې نه کنه اچھا جی او پوته شو چې کیم نه کنه دا حدیث کې د کیم رو غلا دا کنه چې بده شه دارو غلې دي چې اذا تزوج الرجل البکر على السيب یا اذا تزوج السيب على البکر على البکر اقام عندها ثلاثا الى اخره کنه دا یو خدای نه دا حدیث د میرز فرد نه دا آیات د میرز فرد لري دو آیات یو بل حدیث رو غلا نه کنه موطا امام محمد سے کنه پیغه سے دا حدیث رو غلا ده چې رسول مبارک چې کله ام سلمہ بی بی پر نکاح کړه ام سلمہ خو سیبا و کنه کونډه و چې کله رسول مبارک دا پر نکاح کړه چې رسول مبارک درې شپې دې سره وکړل کنه شه بیا دینا ورستی چه کم لکنا سم دورتو زه بیا چکار وایم په دانه را بیبیونه بنده چې کیم ده کنه زه په دانه را بیبیونه بنده چکار وایم استقاغا دریش په خاصه ویا لاغا دریش په کنه بیا مطلب ده چې نه را بیبیونه سره درې درې شپې وکم زکه درې مده نه کنه او کا وښ په دې خوا کې ټیک به تو سره وښ کوو بیا نه را بیبیونه سره او وښ په کنه شم بیا دې ته ول چې کیم ده کنه چې نه صلی کنا با درې شپې ټیک دي زکه چې او شپې چې زمر بیبیونه سره کې خدا خو ډېر وشیمان لمبار ور باندې روشي خیر ده چې کیم دلر ده یو خو زر کې لمبار روشي کنا وای شو ته دې غاړه چې محروم نو بهر حال درې شپې چې کیم نه کنه بیا خاص کړل کنه ام سلمہ دا یې دې حدیث نه چې کیم نه کنه امام محمد صاحب موتا امام محمد شکانه دا حدیث نه کل کړه دا او دا مطلب یې بیان کړه دا کنه شاجه په دې باندې امام ابو حنیفه صاحب چې کیم دا کنه و به نه اخذو په دغه باندې میرا عمل کی چې کا اوس په دې بکر سره او کله مثلا یا د سیبه سره د نبی سره بیا د نه را هر یو سره اوس په کو کنه شام او کا درې په دې سره او کله کرا کا بکر اوی کا سیبه بیا د هر یو سره چې کیم دا کنه درې درې شپې کو دارس ته جدا لمبر ته نشي وری سو کنه اې دې اورس چې بیا ورا شری شي کنه نه ورا دې غیر نه دغه شری دا کنه شام سوچ می دا کنا او بوده شو دا حدیث کنا دا حدیث سنا کنا اصل خبره دا ده چې کیم نه کنا چې مطلب دا چې بکیر ایوا بکیراوی او سیباوی کنا شام بیا بکرا ادا سوی چې هغه مثلا لکه اوش پیدا کو ور سره کنه اول چې کیم نه کنه چې دا نوې په نکاح کړه دې سره دا اوش په کو اوش په اې دې نه را سره دا بیا کو اوش په دا زیره چې کوم د حیا او غانوی په شمه وجوده کنه او دا دریش پېشه دو چې کوم ده لکه خپل ضرورت پیرا کوي شي او هغه پکې نه خو داسې چې هغه شرم نو کوي غریب په دریش په په وښ پېشه چې کوم ده په دریش پېشه هو کنه دورې ورې مړو مخانه شي کتای چې کوم ده کنه شا شرم نو کوي اله وجره هغه په حق شه اوش په لوګ دي چې سره دا اوش په کو چې دې سره او کو دې نه را سره بیا او کو دا را مثلا چې دې نه را سره بیا او نه کو کنه دا غاصره لري کنه شا دې څه چې کیم ده کنه دا بهر حال مطلق نصوص چې کیم راغلي دي هغه لکه مثلا د احناف د پر دلیل ده او دا نه نصوص چې کیم دي کنه دې نه د ائمه سره ساج کیم ده کنه دلیل ظاهر دا چې کیم ده کنه ځنه مالی میری کنه شه اچھا جی دا مسئلہ سے کنا دا اختلاف شئی والا دوائمہ دا خبرہ چه کلا و سلام صحبی چه دا سویئی کنا شا چه من السنت یا السنت کذا یا من السنت کنا کذا کلا چې صحابي دا سوی بیا دې دا مطلب وی کنه چې دا په حکم د رفع شوی لکه دا خبره د رسول مبارک نه چې دار ودلې وی اگر که مثلا دا نه دی ویل چې رسول مبارک دا سره ویلې دي کنه شاخو چې کلا صحابي دا سوی چې من السنت کذا یا دا سوی چې السنت کذا کنه یا دا د رفع په حکم شدا دا دا چې دا خبره لکه د رسول مبارک نه چې ار ودلې وی کنه شم بیا دی وجنا کدن دی ویلی خو چې میر وی میشته د دې جزا شته چې کیم نه کنه خو چونګې میر التزام کړل د الفاظ د ایستوره خپل لعنت صاحب د الفاظ التزام نه کړل ځکه دا سوي چې قال نبی صلی الله علیه وسلم کني ورشتینی په دې ښا خدا سوي ای مینه سنت ته ذکر کوي ځکه چې د انس صاحب نه مدار ویل دا کنه ځکه مینه سنت ذکر کوي کني کدا سوي چې قال نبی صلی الله علیه وسلم په دې ښا میشته کیم نه کنه رشتینی دا څه ویل شي دائره کسی اول سر نشوه دا وابی قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه دا بده خا اختلاف تا چې دا ولو شئت تکسدا دا خالد یی کا ابو قلابه یی کرا شام بار حال چې کیم نه کرا دوا اختلاف پر شروع غلا کرا زنا خالد تبر منصوبه وی چې دا خالد دا فعل دی او زنا ابو قلابه تبر منصوبه وی لکه دا ورس چې دی مرفوع گردولا دا رسول مبارک تا بیا جا مرفوع رسول مبارک تا او گردولا خدا سیاوی رسا چه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دیشا در وقزام نیا پا دیشا رشتی نیا خوچم که التزام میں دے الفاظ دے انس سیف کرلا ذکر میرا سنت تکوی آئے کنا اچھا جی وقال عبد الرزاق عبد الرزاق سویلی چه اخبرنا سفیان عن ایوب و خالد قال خالدونا یعنی خالد ویلی دی کنا ادا سی عبدالرزاق چه ولو شئتو قلتو رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمو خواشی دا ساوی رس چانا صاحب دا حدیث مرفوع کرده ولا دا رسول مبارک سکنا و چونکه مو التزام ده الفاظ ده اغانت صاحب کرنا ذکر من سنت بیان دا سنه چه قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوی بده سا رشتی نایم باب انتفع على نسائی فی غسل واحد آغا سک طافا طواف من دور کړه دې ته ویل شي کنه چې من دور وکې کنه شا چې هر بدل شه په باندې کنه طواف کو په بیبیونه خپل باندې په یو غسل شه سمانه متعدد بیبیونه دی وی دې سره جما وکې سره جما وکې بل سره جما وکې بل سره جما وکې په یواش پښه کنه بیا په اخر شه یو غسل وکې دارا ودی کنه شا اره یو څنګه غسل کړل نوی غوشي غوشي دارا دې ضروری کنه شا وابي قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا سيدا قتاده ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على انس سيدي خادم وكان ده ده اندازه لگه ده كان شام كان يطوف على نسائه ورسول مبارك چه ده کلا کلا نشاط پراندی دست کری كان اگر کا پگر دخل لا او كان ده حدیث مبارک چه کلا پا مزرعه من دخل چه ده دوام ده استمرار ده پرانر دیمی دا دیغه وکو احیانا له پرار دی میکنه کانا یطوف کلا کلا او رسول مبارک ته طواف کړو په بیان خپل باندې فل لیله الواحده ټول بی بیان باندې وچ کیم نه کانا طواف کړو ولا هو یوم ایدن و اده ده پر په دې ورځ شي نه بی بیان وکنا پر دې کار څه جاره یو څنګه غسل کړ مطلب دا دی چې ټول په اخر شي غسل کړی دی کنه باب دخول الرجل على نسائه في اليوم دخول ده سبب بی بیان خپل باندې ورې ده کنه دخول نه او جماع نه دو مراد دی دخول نه دا کنه جماع نه و دو اگه مخشه دا کسا ثبت شوی خلق دا اشا بنده ورزه کنه او بار حال دخول نه دا دی خلی ورد نه نواتل ورد سرک سنه سل مراد دی سوچ کئی کنه ایده دا مطلب نه چه لکه مثلا شپا چه دی کیمه شده لنبار وی کنه ورزه دی اغه وی کنه شا ورز یاوی خلی شپا هونه وی کنه ورز یاوی شپا وی کنه شپا ورز چو بیز گمته دا لکه مثلا نه دی یوش دی لنبار ده وابي قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن موسى عن هشام بن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هردا شویلی چې رسول الله مرکزن صرف من العصر سواد چې روګن ته د مزګار منځنه مزګار مې وګړو کنه یو وګړو دا حلال علی نسائه دا خیر دو په بیبیونه خپل باندې کنه باب اذا استعذن الرجل نساءه في اي مرز في بيت بعضهن فاذن له اذن جمع معنی غیبات کی غالو کنا شام کلا کلا سرائی بی مرش بیا متعدد شده وی بیا شده تا خوی خام خلم بار وی تاوی نن وی دیش شده شپاوی بلا وی زیغ شپاوی بلا وی زیغ شپاوی از جی بی مرشو ایس په دا بیماری په حالات سه د زړه دا غوړي چې یاره دا بیماری شپې مې ټوله چې د یو څه څنګه کړی و کنه سوچ به دا کنه بیا په دې شي چې نه رسو د اجازه ته تا وکړو کنه بهر حال چې کیم د یو څنګه دای د بیماری شپې ته راوای شي کنه شا او په دې شي و نه رانه چې کیم دا کنه اجازه غوړي کنه شا سوچ به دا کنه نه رانه اجازه غوړي دا نه رسول مبارک چې کله مریض مرده وفات باندې بیا نه را بیا نه اجازه ته غوښته چې مو دا بیماری شوی نو حضرت عائشه څنګه چې تیر کړی و بیا نه را بیبیونه اجازه ته تو کړو کنه چې بالکل می له طرف نه دا اجازه ته تو تا کنه چې دا تیر وای شته اچھا جی باب از استاذن الرجل نساء او صوت چې اجازه ته طلب اسرائیل بیبیونه خپل نه فی فدې کې څه ایو مرزه ایو مرزه سمانا ایو خدمه فی مرزه انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضه الذی مات فیه رسول اللہ برا کوجی پشتنا وکړه دی بیبیونه نه په هغه بیماری شي چې دای مړ شو دا په هغه بیماری شي دا پشتنا وکړه کنه اینا انا غزن اینا انا غزن زه سبو چیرته و سبو زه چیرته و کنه مطلب دا و چې پښتن خو اورته شي څنګه سبو چیرته و کنه بیا دی ټول په پوی خوشبل کنه چې دا مطلب ملا چې سبا مو دا اجازت وکړي چې دې سره او بل او دا اجازت وکړي چې دې سره او کنه ساده اجازت مو تر وکړي کنه بیا ټول ته وویل کنه چې میر اجازت نه کنه سيريد يوم عائشه دا برات کوي دی په دې سره اورز دې تیرې دلې له هر ځای شه سره کنه چې مثلا له هر ځای شه سره باندې جزا اورز تیرې فاذن فاذن له ازواجه دې اجازت ورکړه ته بیبيونه ده چا و رسول مبارکا چا گرزدو پا موبنه پیغه ورز شو قدرتی دا ورز سوا دا ده مود شپیول ورز و کنه دا ورز دا مود وریول ورز و نو بیده نیرا خلقا دیگه بای جزاد بکرو چه تو سنگا دوی کنه تا اده ای بول شا یوی بول شا بی مورو خمر نشا بله بول شا بی مورو خمر نشا بله بول شا بی مورو خمر نشا فاخری جا ده مورز بیارو غللا کنه ده مورز سوا کنه شا دیگه سه رسول مبارک مرد شو کنه مو د لیاړې سره ګاډې شول د مس مکبر لیاړې شاخه ده کنه هغه د مو د لیاړې سره ګاډې شو کنه وخال طریق حریقی او ورګاډې شو له غلیاړې د تلیاړې د مو کنه لیاړې به سره ګاډې شو باب حب الرجل بعض نسائه افضل من بعض محبت لرل د خوان د زرا بیبیونه سره کنه زیوت دیگه زنه نیره نکنه شا مطلب دا هو لکه غیر اختیاری عمر دی په دې باندې خدای په کوم خدا او غرض نه کو دار اولی کنه شم وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم دخل على حفصه ده هر زمت پر دخل شو به حفصه بی بی باندې بچي وکنه قال هر زمت پر ده یا بنیته او بچی کی لا تغرنک هذه په دوکا شه دا ونه چوي تو لره هذه دا څه دا څه دا کنه صدا عائشہ دا زینا دې دا ته په دوکا شه و چوي کنه چې ته یې دا خدا یوانی ما خبره رسول برک ته ورکو دینه نه خفه کړي جواب ورکړي کیسه امره والا خفه کړي کنه سجدا سوینا کنه مقصد حدیث درسونو مقصد سو خدای ما مې عملی ټکړه ده نه روخسته خرید محبت کې ثابت اوله ده پره لا تغرنک هذه په دوکا کې دا ونه چوي ته لره هذه دا صدا کی ما صدا التي اعجبها دا دې کته متعدد نو سره غلي دي کنه شایوا ده واولا نسخه ده التي اعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ده کنه هغه صدا چا په تعجب شه واقعا کړی دو دل را حسن خپل و اغه محبت ته رسول مبارک ته رسول مبارک محبت ته ایه هده دې سره دې سره فک مراد کوي هر ځای شا کنه ای رسول مبارک دې سره هو محبت تا او دو خدا با کراس دا نوی دې کیم نه کنه جنې دو او خلی دو بیا دو خو خامه غای دې دې وجه نه پتا جوب شه دو پتا جوب شه دا منه جیوانی ما خبره کو رسول مبارک دا ورو کو کرا تا ویلی کنه رسول مبارک مده برو رادو و نوی صدالو با کرادو چه کم ده کنه شایوانی ما کساو خانو رسول مبارک ده رو کوئی دینا نخبا کری بو بنده چه نبو بنده خبا کری چه دا سوینا چه تویه چه دا خوی مونا نخبا کری کنه شا زو اگر ککی سی رسول مبارک ده کنه شا نو بیس اچھا جی او ایوانو صداقه ده شدادو چه ده حسن ها ده منصوب شی و ده حب و ده مرفوشی و واو نوی ورسره بیا دا حب سنا کنا حب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاه دا فعل دا اعجبا دا پرا او دا حسن ها دا منصوب دا بلا بر تعلیل دا مفول له دا بحای کا صدا سا اللہ بی اغا صدا اعجبها حب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایاه چا پتا جو شوا کیا کریے دو دیل را اغا محبت رسول مبارک دے سرا چا رسول مبارک دے سرا محبت دا او بیا دی فقصصت على رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر سے وی چم ہو بیان کدا خبر پر رسول مبارک مدے فتبسم ارتبہ الحمد لله سوچا بلا غب شباش پوس نوس تو کنا یوان جب دیلا کریوا یا وی خندر بیا بلا کی سما ودا کریوا کنا بیا بیا پہ پراو خندر بیا موجہ خدای کو انشاءاللہ طبیعت یہ برابر شو کنا شاہ دائره دینا دا ثبت شولا چه سری لزنا بی بیون سرا پا زنا نیرانا چه محبت جتایو دارا او دی لکا رسول برا دانی حضرت عشق سرا محبت جتایو باب المتشبع بما لم ینل وما ينهى من افتخار الذرة متشبع متشبع دید اصلی منای دا دلو غیبی مناو یو سرائی لیر نوی کنا خاصه پس هر لیر دا شو کوي چه زبر آسمیاریم بچ زیرا کو کریجی کو کانا دا غاکو کانا شاو دا زد کو پا زیرا جی کم دا کانا بل دا نیرا وزی وی کانا شا ایده با دا شو کبی چاہی تو خدا اسمیر یہ کانا ومیر نوی کانا شا نو بیر اصلی متشبع ایده تا ویلش او دا دا ایسی جو دن مراد دا کانا شا آغا سرائی اشد دن مراد دی یو شای دیتا ویر کڑا شوا نوی او مو دا خو چې کینه داسې غاب شپر سره وایي او داس کو او داس کو څه وی کنه د بل په مخ چې کینه دا شو کوي او مېړه سره جوتای شي ور کړه نه وی خو دا بل څه دی کنه دا بل ته زیر په ور کوي دا کنه اې ته متشبع بما لم ينل وتا ویل شي او بیرېګا متشبع متشبع دا معنی چې پټا خپل سره راغلین کا چې پټا خپل سره پس زیرا زیرا جی کیم دا کنا دا خبر پا خلو بند رو بوتی کنا او خوبه دا ملاو نوی آشای کنا شا خدای جی کیم دا شکوی دا چی موتا دا شای ملاو دا ایده بله بله دا جی کیم دا کنا تکلیف کو بند ورکوی او باب المتشبع بما لم ينلا کنا المتشبع بما لم ينلا جاغدین کا په ډاکه خپل سره په هغه شی باندې لم ینل چا د من دلا نه وی کنه سره ته ملاو نه وی و ما یل هوا غشای چې نه یې کړل شي دی غره چا ته شي دا من افتخار ذره ته دا په حقیقت د مقصد بر تفسیر ده چې فخر کړل دی کرا دیغه بل بل په مخ شي کنه بل بنې سوي کنه شپه باندې فخر کړل دا خبره کړل کنه چې دی وجنه ته په خورا ته او یقینا چې مسره مړ داس کړی دی کنه شا او کړی یې نه دی سره خالی دی ته زیر تو ور کړی کنه او زنا نو څه شدا دی داسره چې وما یونها من ازجار ضرورته ازجار څنګه ولې ته ویل شي کنه چې غراته یې کې ویلې کنه زړه ډاک شي کنه شا اې دې لپاره چې کیند دا خبره کې وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمه عن اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اسما دا کیسه نقل کوي د رسول مبارک نه دا یو سند شری کیسه ما ته ورسې ذکر کوي او بي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمه عن اسماء رضي الله تعالى عنها ان امراه قالت يا رسول الله اره بخش دا مطلب دا چې دا کیسه مو د رسول مبارک نه ورته دی نو کوی د شله مو په مخ شنه وتا کړی وای د ورځ کې دامات لفظ چې مو په خپل دې کې څه نه راغلی دلیل دا و چې رسول الله راک ته کړل د مو په مخ دې څه دا کیسه کنه شا نو ویلې ان امراه قالت يسد اول يا رسول الله ان لي ذره امه يو بندو فهل علي جناح ايحتاج مو بند څه ګناه دې خبره ان تشبعت من زوجي چې ظاهروا زیوتای سي دې غمړه خپل نه دیتا کوم د کنه په سنت برابر او سپینه ژیره ژیره وی غیړه کړه او نزله او خطه مزه دوره تک سپینه یشته وی چې کوم دا او غسته کنه سیکره چې ترول چې مخ شهیدی ته ضرورت دی د په دروغه شهیدی ور پر کړل کنه او زور وی شما سره سره جوړ کول که شی ولا دیس کسا کنه شا دا په زون جوړ کول کنه بیا یې په دروغه شهیدی وکړه کنه دا مر څخه وری یې خو ور کړل کنه شا نو بیش اې دې ته سویل شي ویلی کنه دا دا در ورزان و کنه و در ورزان دا دا متشبع بما لم ینل دا در ورزان دا کنه شا یو اور کنه دا خواهی کنه شا چه زنا خلق چه کم دا کنه زهد و تقوی نوی پشه موجود علم منو پشه موجود چه کم دا صفی و نو خاص خلق تا ویدا شو کولا چه کم دا مزدورا جیرا وی غیرک را اویل منزلا بینه تر خزه کپڑے وغسته وجده وجده تسپیو ور سراوه ټنډي واجه کیم نه کنه کلا کلا خو ور سرا واجه کیم نه کنه دنه مدا زون مې دا شو کوله چې زه زاهد یا او متقی او صوفیا او دله ورا به حقیقت سلف کنه شاید تاسو ول شي لابس صوبی زورن ادغه تا ول شي کنه شا او یو بلا عربه یو بلا کیسه وکړه هغه دا کیسه وکنه چې مخ شو وخت شوی چې سیک د سردار سړی و مشهر ملک متبار سړی و رئیس و کنه شر په علاقه شه په کوم په کلی شه بیا په عربه شه دا طریقه وه چې یوې دوه خطینه وغوښتل دوه خطینه یې وغوښتل کنه شه وایي شه دا دوه خطینه هر چا نه شو وغوښتل کنه دا چې سردار سره یو چې کیم نه کنه ملک متبار سره یو چې کیم نه کنه او دا سه قدرمان سره یو هغه وجه کیم دا کنه دوا خطینه وغستل بیا یو نیم سره علاج وجه کیم دا کنه لکه کومندان صاحب مثال په تور باندې و چې ودا سره یو چې و به شخورا کای کنه شا دولتمان و نو کنه شا شخورا کای و دا چې کینه ملک متبار وانه و چې کیم دا کنه رئیس وانه غریب سره یو خو یو کړه کنه ملک متبار په پیسې کړل کنه فضا خطینه خو نه شروع وستای بیا وی دا سی چې زړه ختم وی لستینا پریکو دا دی کیس تر وګندلو په دې لستینی پر دا دی دا دې ختم لستینا په یو خدا دی په لستینا پر وګندلو کرا شا بیا وی دا هر کې دا راشه کوي چې دا مات وخت نه وغستی دی کنه صدا لستینی سی دا خو وی دې سولا دا دی واد والا سینی دی سولا دا دی واد والا سینی دی سولا انده لري وی پر ګندلو کنه بیا دا رکه د خلک ته دوکاور کولا د وخت نه وی وغستی نه وی فاحش کولا وی داس چې د خلق ته وی دوکا ور کولا اې دغه تاسو ورشي لابس صوبي زورن وی دا ورشي وبستین کده یا چې وی جمعه خو دې دروغه ول وی جمعه دی حقیقت نه لري کنه سر سوچ مې راګه بهر حال اې دینا دروغه سره مرادم کنه مطلب یې دا کنه دا دنه مراد ده بالکل وی چې دا متشبع بما لم ينل دا خالص داسته چې کیم نه کنه لکه دوی د دروغ جمعې چې وغوستي دروغ ځان ده کنه شان بیا دروغ چې کیم وعید ده خو بیا دا غواید ده دروغ چې وی جناح صدر باندې کنه شتا دې دې وجنا جناح صدر باندې څنګه ته یې چې هر علی جناح کنه شا خدا جناح صدر باندې کنه شا اچھا جی باب الغیرته دا باب دا په بیان دی هغه چې کیم نه کنه غیرت کړل شي کنه شم غیرت څه ته ویل شي غیرت دې ته ویل شي کنه شم چې اظهار انسان څه کنه انسان دې په طبیعت څخه قدرتي کنه دا پرتا ده چې زرا چارې داسي چې په باندې خفه کېږي پریشان کېږي او اظهار دې غنه رسګي په باندې کو کنه په باندې کو غیرت ای دیتا ویلشی کانا شا چه سڑای اظهار ده نرازگئی وکو ده اغشی متعلق چه پی اغشی شه شرکت نشی برداشت کوائی کانا شا و ده اغشی متعلق چه پیش شرکت خوان نور کوي کانا شا پیش اظهار ده سشی وکو جه نرازگئی وکو ای دیتا غیرت ویلشی لگا مثلا نا ایو سری شده دو کانا شا شده ایستی کیم لکانا دا شده شسک شرکت برداشت کوائی شی ها نه دې څک شرکت برداشت کوي کنه په شدش به جنازي برداشت کوي دې شزه ته کنه چا په باب نظر سره وکتل کنه شا دا په باب نظر سره دې چا وته وکتل دې دې وجنا ته اظهار دې غ خطيان او اظهار دې غ ناراضګي او دې پریشانی کې کنه کې کنه دینه اداس اداس سی دی وجه نه اظهار دی ناراضګي یو کړل چې پیسې شرکت نه سي برداشت کوي کنه سوزه دی چې په باب نظر او قتل له بل چا نظر او خپل نظر دا شرکت نه سي برداشت کوي چې موږ ته بل څه کار کوي او زړه ور کوي کنه سوچ کنه دا اظهار دی ناراضګي په سبب دی هغه شي سره چې پیغه شي سره شرکت نه سي برداشت کوي یا دغه تصویر چې غیرت کې کیم نه کنه وي دا ویل نه بیرته دا د انصار چې کیم ده کنه مشرو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ کنه ډېر لوی سړی یو کنه بیا به هر حال چې کیم ده کنه دا کیسه هدی کنه چې دا چې کیم ده کنه چې شدا چې کیم ده کنه چې سیک غاور سره کوز دی نه بیا به غاف نمړه سرور کا سره شهیدون وی چې کیم ده کنه رواله سرور کا سره شهیدون کنه بیا دو رسول مبارک ته چې نه منه مو په شدا باندې چې سیک وفتاوی یو زجه کیم دا تدریم چې روشي چې کیم دا سلویر کا سره زرو والا چې کیم دا کنه چې دانی ویک شي کنه نه ورسته بیا زجه کیم دا کنه مړاو دا هو چې کیم دا کنه د خیرات نه ډیره خبره ده کنه شم نو بیا یا رسول مبارک صحابه کرام ته ویل چې کیم دا کنه چې سرانګه تو سے تعجب کی دے غیرت ته دغه مشر نه کنه کی کنه شا مطلب دا چې ما کی تعجب کنه شا دا څه غیرتی ده په دې نه ډیر غیرتی یم دا تسی غیرتی دا بدل خدای دیر غیرتی دا کنشا تا دیر غیرتی اکا خدای دیر غیرتی دا کنشا خدای با کئی رسول دیتا ویئی چه داخت سنکی داخت وکی کنشا سوچ میں دا کنا بار حال چه کم دا کنا غیر آر شیر پر اخبر غاوی چه کم دا حد وی کنشا به حد یو صاحب شریعت سے نشتا کنا صاحب تیرے پر اخبل حد بھی کنا صاحب سوچ میں نہ کنا دا اخبل حد نہ کنا چا غیرات و مثلا تر کین دی رسے کے کین دی نہ دے کے کنا صاحب غیر مصفحنا یا غیر مصفحنا کنا اسم فعل رولا دا اسم فعل رولا دا کنا شام پیده کنا اسم فعل جسی بیا دا ضرب تو سره کنه ضرب تو شه د تو د فاعل ضمیر دی دی نه بیا دا حال شي کنه او جه سو پور شي دا بیا د سیف نه حال شي دا سیف نه کنه به سیف دی نه به حال شي اجه اسم فعل چې دا معنا لا ضرب تو به سیف زو وای دلاره په تیرا باندې په حال کې دله دی بوشه او کنه سو بول صيغه کی بلا منش چې په حال کې دله دله کې تیر شي غیر مصفهنا چې نه وي نو په پلنې باندې استعمال کړی شوی کنه چې په پلنې باندې استعمال دي بلکې په دې تیرې باندې په استعمال دي په دې باندې فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله برکت دا فرمایي اتعجبون من غیرته کنا سادنا ایتو تعجب کی غیرت دې کا سات دا مګه دې تعجب دا حمزه دې انکار دې پر لا انا اغیر منه والله اغیر منی خام خزتی ان زیوب غیرتی ان پدنا و خدای پد پا مرا بیا دیر غیرتی دا کانا شتی دا حکم دا بیا نیرا با دست پدش وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العامش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برک ویلی دی ما من احد اغیر من الله نشته چه که از یوز غیرتی بخدای بکنا من اجل ذالک دی غیرت دی وجنه حرم الفواحشا خدای پاک حرم کړی دی دا به حیا چاره کنه دا به حیا چاره خدای دی غیرت دی وجنه خدای پاک کرا حرم کړی دی وما احد احب الی احب الیه المدح من الله لست یکسا چې دیو خوان ور کوي دا صفات په خدای نه خدای صفات کې کې دا چې خدای ته سمره خوان ور کوي مشته صاحب خوان کولو کوي خو نه تو ته د خپل صفت امر خوان در کوي نه ته د امر خوان در کوي نه بل چا ته امر خوان در کوي خدای ته خپل صفت سره امر خوان در کوي کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا امه محمد صلى الله عليه وسلم او امه محمد ما احد اغير من الله نشته يو کس يجهد غيرتي په خدای نه کنه یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون دا دوائم خطبہ دا او امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطوس تا پاتا ولا گدلا دا اغش عالمو چه متحکیم شی پاتا دا لزحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا تو سے بیا خندو کامو کی لڑو ویڈیرا اوکی وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن يحيى عن ابي سلمة ان عروة بن زبير حدثه عن امه عروة صاحب ده حديث نقل کوي ده میرا خپلنا میری سکتو اسماء بی بی دا د ابوبکر صدیق صاحب بچی و او عروه صاحب دا د بچای و زبیر صاحب د خوند و کنه اچھا جی او دا زبیر صاحب ډیر خیراتی و کنه انها سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اسماء بی بی صدو دی چې کینه رسول دی رسول مبارک نه یقول شی ویل چې لا شیء اغیر من الله نشته اتشاج یوب غیرتی بخداینا وعن یحیی عن ابو سلمہ تحدث عن ابو هريره رضی الله تعالی حدث انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم دا ورسیا متن دا ورسیا روان و بی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابي سلمة انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى يخار الله پاک غیرت وغیرت الله غیرت خدای پاک دی وجه نه ان یاتی المؤمن ما حرم الله دی وجه نه خدای ته غیرت ورسی چې اتیان کو مؤمن ایله چاره ته خدای کې مې بن کړی نه ولای کو په دې باندې خدای پاک ته سخت غیرت ور دي چې دا څنګه کې کنه ممن کړه او ته چې کینده په دې شاه کې کنه شاه وفي قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها دیتا سوچ کی اسماء بی بی کنا دا به حضرت عائشہ خیر وکنا د ابو بکر صدیق سے بچی وکنا شان او دا زبیر صاحب ته پر نکاح کړی وکنا زبیر صاحب عروه بچایو کنا عروه ده ابو بکر صدیق صاحب المسائی و ده عروه ده هر دایشه مرییو کنا شا سوچ بدا کنا بیا داغا غاتی وکنا اسما بی بی دا د زبیر صاحب ته بنکاح کړی او زبیر صاحب ډېر غریب سړی و کنه شاید څه شای نه وی کنه شا اته څه شای نه وی کنه شا خلی یو د یبه وروړل لپاره یې شو چې په باندې مې یې بسره وروړل کنه بیا په دې وخت دا مری مری چې حجاب یې نور نظر شو حجاب آیتینا نه ویر نظر شوی کنه بیا دوی یې چې زوی چې کیم نه کنه تلل او ور سره چې کیم نه کنه وتل او امزه کنه مې خرینا یا څه شیدا مې واره وړل او دا ډی کی سوي کنه شدا مې وره وړل چې کیم نه کنه شا خجیر یا څه شیدا مې وره وړل کنه ځکه نه کنه شا زوی ته کنه شا نو یې به مې واره وړل کنه شا او ده غا وسیونه تا می خوارا جه کین ده کنه رو اولو سرا ول می ده کنه شا زوی ورده کنه شا ده ابو بکر صدیق صاحب بچه و او زبیر صاحب تا جه کین ده کنه ور پنه کاخ و ده این ده غاوی بیا یو ورځ د ورځې نه دا خوشول چې موجه کیم ده کنه وی چې دا پانډه د اډی کې او خسي د پسار باندې روانه هغه مخ شه درا هغه نه چې کیم ده رسول برکت باندې روغلو چې کیم ده کنه او صحابه کرام علی ور سره کنه شاه بیا چې رسول مبارک باندې روغلو بیا شتاب یې ته وکړو کنه بیا چې کیم دا کنه ایشته وی چې اخ اخ کنه خیسه ایشه تام کړلو خیه کړلو کنه سمته وی چې تام سره کښنه کنه بیا مو دا څنګه وکړلو ته چې کیم دا کنه شا دا کیسه می سه می ته وکړې چې یاره نقشه نه در سره کنه ځکه چې مو ته خپل غا مخصوص دو دار په زړه شو چې کینه چې زبیر صاحب خډیر غلطی دا او زه خو چې کیم دا د بی بیا څنګه سړی سره د غاف سره د رسول مبارک تا او خامخا چې کیم ده کنه پردای سره ده بیا دې سره چې کیم ده کنه زو سره انګ کښنه کلا زبیر سره په دې باندې خپاش یا خو دې ساخره تی ده کنه شه بهر حال رسول مبارک په پوي شو چې صدا نه سره کښنی کنه بس یې چې چکړو روان شو کنه شه روان شو کنه چې روان شو دې نه ورسې چې پان نه مر ورسه ولا کېرتا زبیر سره ته مې دا کیسه وکړه چې دا د څه واقعیا جوړه شو پر یار چې کینه مو باندې وروسته او بیا رسول برکت باندې لوغلو بیا یې سي تحقیق لو جر سره کښنه ورستیا خو مو ته تو غیرات در پدرو شو چې کیم نه کنه یې دیو جنا مو ورته کلا تو په غیرات باندې سزا وشي بیا نه کښنه سره سره بیا دوی ته ویل چې نه بیا چې کیم نه کنه دا ځکه نه دا پاندر وړل دا سخته کې سادو کار رسول برکت سره نوستای دا سخته کې سادو کار رسول برکت سره چې نوستا سوا کنه شا نو بیر او دا بیا دا منه دې دې وجنا مو په غیرت باندې غانه لګی چې دې ورچنه وځه او ذکر چې کیم دا کنه دا پاندې روره کنه شا او یا یې پر روره یا چې کیم دا کنه خرینا روره بیا دې دې وجنا مو په غیرت باندې غانه لګی دو او رسول برک سره چې نو سوا دې دې وجنا مو په غیرت باندې باندې دوغ لګی دو کنه شا دا دې نه دې شکرې کنه او خیر بهر حال دې غیرت ذکر دا وشه اچھا جی عن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ قالت ایدین اسماء بی بی ویلی چه تزوجن زبیر پنکاح کرم لر زبیر صحبا وما له فی الارض من مال ولا مملوک نو ایده پر ده خدای پمزکا چر مول نه مول و و نه چر وینز غلامون وی کنا مملوکون یعنی ولا شیئون و نه نه رکت شای وی غیر نازه هن غیر ده غیر ویشنا اده یبیدر اوڑل یش واسطق الماء مور دا کوله یبا واحرز غربه امور چې کیندا کنه غندلا اپ کړوته دې دا کنه کړوته دې مو سو رب نه نه جوړول کړی دې مې کنه هغه غندله او یې مو غندلا کنه چې بزاوش واجر مو مړیا په حواله کنه سدوړې مړ او مو خسته ولا په حواله مې ولم اكن احسن اخبزو ولو چې په خپلې طریقه سره مو مړی په حق کړی او مړی په ځان مې راځانو وکړه او خدای دا صدر سره کو وکانا وکانا تحفظو جارات لی من الانصار واچه مڑی ورطا پا خولا جه گوندونه ده مده انصار نامو ده انصار جه گونده ایک سزه وی اے مڑی ورطا پا خولا وکننا نسوتا فبکن اوه ده چه کمنا کنا رشتین یا سزه کنا بلکل سزه دیتا ویلی سی کنا اده انصار میر گوند یور سزه چه وی آوی چه رشتین یا سزه وی کرا سزه وی بلکل وکنت انقل النوا من ارض زبر او وزا چې روړل و مو چې کیم ده د اډی کی ماډی کی سړي کنه دا هغه یې شون خو خوري کنه شا دا مو روړل چې کیم ده کنه د غمزه کې د زبر نه دا حجیر اډی الذي اغم زکا اقطعه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ور کړی او د رسول مبارک په طریقه د جگیر سره اپان مې روړل را علی راسی بصار خپل مې روړل وهي مني على ثلثي فرسخنا او دا ځکه د میز نه باندې میز د کیر نه دوا میلا وریا وا دوا سلسه دی و فرسخ فرسخ درې میلا شي دوا سلسه خو دوا میلا شول کنه شه دوا میلا دا وریا وا دوی میلا نه به پاندر وړل چې کیم له رحمانه ډېرې کنه اچھا جی فجئت یوما بیا زه چې کیم نه کنه رو روانه یو اورې ونه وا علی راسي وا بیا دې کې پاندوا د مو پسار فلقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یزم الله رسول برک سره وذکرت الزبیر ورته درشو مت زبیر صاحب او غیرت ته دا هغه مور یو دکړو کنه زبیر مې یو دکړو دا غیرت مې یو دکړو چې دا فائدہ د غیرت نه ډیره چې کینه بعیده خبره ده وکانه اغیر الناس ولای جود غیرتی د خلق فعرف رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پاتا ولا کې دا رسول مبارک ته او په دې الله رسول مبارک دا خبره جانې قد استحییت مو حیا او کلام نه نه ورکړه فمزه رسول مبارک لورو بهر حالت په بشیر او غل کرا پاند ماروړه فجئت زبیر ورغ زبیر ته فقلت موت اول چې لقیانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شو د مصر رسول مبارک او حال چې بسر د مو باندې پاند د اړی کې او د سره سره پر د اصحابې فانا به یې شیخ کله ارکب دې پر جزو سره سورا شو صحیح تو مې هو به مو حیا او کړه زرا وعرفت غیرتک او مو او په ځانو په دیوا څخه غرات ته زمانه تو غرات مو تر یو دې شو کنه اچھا جی فقال یا زبیر صاحب ته چې والله لحملک النوا په خدای نه داله وړي لحملک النوا دا وړل دې ته دې پاندې دې اړي کې لاره چې دا اړي کې پاندې دې ذکر او خاصي و دا وړې نو بیا دا وړل دې ته دې اړي کې لاره کانا اشد علیا دا دې یو صاحب باندې لګې دین کې په مو باندې من رکو من رکو دې کې ما هو اس ور دې له تو سره رسول برک رسول برک سره چې سره ودا ته دا پاندې راوړل دې په اکانا دا ډېره سخته خبره یا بهر حال چې کیم دا کنه کیسه زر شوی چې میندا پور تیر دی وخت تیر دو تیر دو خدای مې ربانی وکړه او وکړه صدیق صاحب چې کیم دا کنه بیا میشته یو خادم یې ولا شلو کنه شا ا خادم می بیا تاسو سی غلام مې لګلا وینځه ولګلی بیا باس چې کیم دا یې ده وس خدمت کړو افرینا پاندې چې کیم دا کنه اے وکړه ورل زبیا وصله نه خلاص شو اچھا جی دا خدمت وی یانا مکرو حتی ارسل علی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حتی کہ چرولا جنو متاو کر صدیق سے من بلور میں باز ذالک اور سیدنا بخادم یو خادم خادم لب تاویل سے شزے تاویل سے دوے سر تاویل سے دا دی وین زوی غالبا یکفینی کانر وی یکفینی او کا وین زوی تکفینی کنا چه دو جی کم دا کنا بس و داره دا دی موی طرفنا سیاست الفرس ہے اغه خدمت ته وسط سیاست خدمت ته ویل شي او اغه خدمت ته چاته ده اوس ته دو وداره ده لکنه شا فکأنما اعتقنی گواکا بکر صدیق صاحب ازود اکرلا مولا را ده خدمت نا ده خدمت نا ده ازود اکرلا وابي قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علي عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه ورسول مرك بن ذكر زنا بيبيون اخبره هر دایته څنګه نوش کو کنه شایو اورید امو مور زه تو داس چاره کی چه ماره تو سه سره زیوت محبت پیدو سی کنه شا نو بیه ده خیرات که سویل اولا آغا ویل ده ده لوستا هو والا چه وی ورا آغا مجمع خو ده پریواتا چه کم ده چه پریواتا مڑی آتا اسکی واسکی لولا مجمع چه کم ده کنه موتا شو بیا رسول مبارک لگیا شو چه کم ده کنه ده مجمع غای سره اخستل کنه موت غا آر اخستل چه کم ده سره لگاول کنه شا سوی سره لگاول یه کنه شا به سره وی لګول بیا دنه ورسته چې کیم ده مړی خوري یې چلول کنه شه دې ته چول کنه شه ا چلول کیس پم زکه ونده ته چول او رسول مبارک چې غارت امکم ته سه مېر غیرات وکړلو کنه غیرات ورا خو دې ته په دې باندې چې باندې مسره نوستا او بلا مړی یې تر لري کنه شه بار حال دنه ورسته هغه خدمه خپل نه غریبا خو چې کینه لري دلی اوی سره بیا دنه رسول مبارک دې چې نو دره مدرمه هر دا شي کې ته ورغله عادي چې کیم نه کنه رغه مجمع یا پلیټ وی شي کنه هر وخت نو چې مړی دا سره سره بل شي دا ورا ورا دا بل شي دا کنه هر خامخ خپاشي بده بده چې را مړی یار وګره تعالی کا پلیټ را موت لګانا شام اگر که مړه وتر کړی وی تا مړه کړی دی دې تا مړه کړی دی خوښه ده په خپل کټه چې څه شي کنه مړه وی خپل یې غړي کنه شام نو بیا بار حالا آره را مجمع ورکر آیا ورن لا چه کم ده بره تا دا مو تا دیتا کشش وکنا دا ساده ده غیرات کی سارو غلی ده کنا اچھا جی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند بعض نسائی و رسول مبارک من ذکر زنا بی بیون اخبله دا بی بی چه کنا حضرت عائشہ و فارسلت احداء امهات المؤمنین بیار لزلق لیوی کسب امهات المؤمنین دخلت الجنت یا اتیت الجنت کنا روی شکل او بده دوی ټکی شیو ټکا ویلا بیا چې کله جنت ته ورغلو نه نه وتا فابسر تو قصرن ولی دل مو چې کیندا یو بنگلا فقلت مو پښتناو کړه من هاذا چې دا دې چا دا بنگلا قالو ملائکه ته وویل چې له عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دا د حضرت عمر صاحب بنگلا فارت ان ادخلها بیا مو را داو کړ چې یاره نو دې بنگلې ته دا موجدتن مصدر دا دیگه کنشا وجد دا دا موجدن و وجد هن دا پا منا دے و موجدت هن سر دا کنا غصا دے دی کنشا وابي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه ویلی کہ قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم مت یور رسول برکوي چوائے کیما دا پیدا نه دا خبره څنګه دا پیدا نه چې په خپل نه دا یا چې روزي یا په غصایا به ته څنګه دا پاتای درک فقال رسول الله برکه دا فرمیا چې ما خبر ده اذا كنت عن راضيه سوات چې ته د من روزي فا انك تقولين یا ته دا نه بیا دا چلا ورب محمد نه مونږ ذکر کړي نه دا خبره ده مو دا قسم به پر عبد محمد باندې بیا دا پیه یو خاصه وکړه بیا مونږ مخله وإذا كنت غضب وصوت جويت بغصا بيا منو نو خر كنت بيا بيا چه لا ورب إبراهيم كان شا بيا دا بيا كان شا نو بيا دا دي دي انتهائي فتا بويا دو كان چه دا إبراهيم پتوله پا عمرون شا رسول مرک دا دير ورنش دي ورسول مرک دا دير ورنش دي بيا غا يو دا بيا بل نيو دا دي كان شا لا ورب إبراهيم قال الحرد عشوه حضرت عشوه لي چه قلت موتا چه عجل ايكا مانه دا خودو دا خو وچ کنه فسیخ یې والله یا رسول الله خو یو کې خو یو دره را چاته چې غسارو شي نوم دې پرېږده نوم دې نو وخره خو صاحب ته نه پرېږده بیا دا نه چې ته یې چې ماره پزره سره چې کیم دا کړه بدی دې سره پزره سره نه وی بدی دې سره چې صاحب ته پرېږده کړه شغلې نه نوم بخونه وخره نوم دې پرېږده کړه والله هو ایمن له یا رسول الله ما اجر الا اسمک نه پرېږده زمونږ خلی هغه نوم دی ته ذکر کولی نه پرېږده نه وایه تو ذات چېرې پرېږده که نه شه حبیث وفي قال حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النظر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت دي ویلی دي ما غیرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غیرت نه کړه مو په واش ده رسول الله برک بندا کما غیرت على خدیجه لکه څنګه چې مت غیرت لغله په خدیجه بی بی باندې ځکه چار وقت رسول الله کا ذکر کولا و صفتی نه وکړل کنه شا ویله لکثرت ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دوای دې ذکر کو د رسول الله برکنا دلار و سرای و دوای سراک له رسول الله برکنا علی بده بده و دې نو بیا کیسه داسو چې وقت او هي علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی کړی شو یو رسول الله برک صدا ایو بشرها چې زرا ورکو رسول الله برک حدیث بی بی دا ببید لها فی الجنه دفاع ده سری زب سمنا یا یول من کول دفاع دفاع ده سری ده بچه اخفلنا کلا پا غیرات شه و پا انصاف شه کنا مطلب دادا که بچه ایلی چه وی کنا شا ایغه خام خا چه کم ده کنا سری تا جسے که انصاف نور سرک و عدل نور سرک و تو تا غیرات کو من دیسی کن دیس یا مثلا میڑن یور سرک شو خام خا غیرات کو من دیسی یا دیتا تکلیف خو خام خا غیرات چه کم ده کنا پا بند دیسی کنا دیسی کنا شا یا مثلا په دې باندې په سم مړ دې چې کیم مړې چې کیم نه کنه بلا هغه په بل په باندې کو په دې خیرات خامخا چې کیم نه درس دایره دې هغه دا دې بني هشام قبیله وکنه شا بني هشام قبیله اې دې دې وجل کې وکنه شا او دې هر کلی صاحب ته چې کیم نه کنه سرا غډا چګا غډا ولا کنه چې دا چې کیم نه کنه مشتو ته در په نکاح کوي او در امیر در رسول مبرک نه پښتنه وکړي ځکه چې حضرت علي صاحب په نکاح شو د رسول مبرک بچیا وه که نه شه فاطمه بیبي که نه بیا دی چې کوم نه که نه رول د رسول مبرک نه اجازات یې غوښتو که نه رسول مبرک ورته وایي چې نه دا اجازه زه چېرې درکوم نو سې دله خبر نه چې فاطمه دا خو د موټر کړالو که نه شه هغه چې کوم شي نه دی ته ضرر و تکلیف رسېدي هره مو ته تکلیف رسېدي کوم شی چې کوم نه که نه چې دوه غم جنوي یا ما غم جنوي که نه شه بچه خطا کلا پا ده بنده خو جواتا خبرا دو کنا شا انسان فطرت چه ده خبرا تا دو کنا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علي عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وحل جلائب المنبر بن نص دا كسا اكرا ان بني هشام بن مغيرة بني هشام بن مغيرة استأذنوني ده جزاد غولی ده پر فی بده خبر سا یون که ابنتا ہو چوه پر کاکو ده یا بچیا خلا علی ابن ابی طالب صاحب تا کنا فلا آذنو ثم لا آذنو ثم لا آذنو کنا تا کت ده پر آویتا ہو گل کنا چرن ده جزاد که کنا شا الا ان یرید ابن ابی طالب البته که خاصه کو ابن ابی طالب دا خبر ان یطلق ابن ادی چې دای طلوق کو بچی دمو تا او بیا پر کافر نه بچی کرا کو شی خبره دو کرا یعنی دا سه وخت وردی می چې سړی و کمیری او شده وی چې کیم دا کنه دا وی ډیره دی کنه سړی و کم می او شده چې کیم دا کنه دا وی ډیره وی دا د قیامت و علامات کنه وقال ابو موسی ابو موسی شری صاحب کنه ان نبی صلی الله علیه وسلم دا سه وخت وردی می چې فیور الرجل واحد فیور الرجل الواحد لیدل وشی دا یعنی یو سړی تاسو یې د شي تطبعه 40 امراتن چې ورپسې په دغه سره سلويش قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال انس ویلی دی لا احدثنكم حديثا زخامخ بيانوت استداف حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم جو مار بدلا داغا رسول برکنا بل سندار بدلا لا يحدثكم به احد غيري بيان نو کو تو سب حدیث من ایس سے کیا دے منا غیر سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول برک نے یقول چویلی ان من الشات ساعت تعالی میرے قیامت میں یعلم عدد ان يرفع العلم علم پرتا کلشی و دیر وشی جهل و دیر وشی زنا و دیر وشی شل شروف و تقل الرجال و کام وشی جکیم دا کنا سری و یکسر النساء شزونه و دیر وشی حتی یکون علی خمزین امراتن حتی که جشیوه ده پنزیس نشه ده پر القیم الواحد و یون اگران کنا یون اگران اپوزی سلویش پر غلی کنا دا دی پنزیس پر غلی خو بارحال عدد اکل سدا کنا دا منبیر عدد اکثر سنانه دا کنا شا نو بیده